خو په دې زمانو کې په دې میاشت او کلونو کې بعضې داسې وي چې الله هغې له فضیلت ورکړي هغه فضیلت د صدینی وجی په دې وجه هغه معلومول پکار دي او شریعت چې دا غي په باره کې سوی نو کوشش دا پکار دی چې انسان په عمل وکړي اسلامی کیلنډر کې رومبنه میاش هغه ته محرم وای میم حیری میم محرم خدارا چې مونږه خپل کشرانو ته اسلامی کیلنډر هم خو په یو باندې زمونږه د دینی اعمال دارو مدار دی او په بل باندې زمونږه د دنیاوی کارونو دارو مدار دی کم انګریزی جولیان کال چې چلیږي نو چونکه عامه دنیا کې هغه دی په دې وجہ د حساب کتاب د پارا جنوري فروری زګول او دا غیر تاریخ تعین دا خدا چې امت ته معلومه لیکن اسلام کې سمر اعمال چې دي دینی دا غیر تعلق شپې سره او د شپې په بنا باندې د سپوږمۍ په بنا باندې کال جوړیږي دا بنیادی فرق دی یعنی د نورو خلقو کال شمسی وی او د مسلمانانو کال قمری مسلمانان د سپوږمۍ حساب کتاب باندې خپل جون چلی او غیر مسلم انګریزی چې ورته مونږ وایو بنیادی طور دا د تعلق شمس سره د انور سره زمونږه که رمضان دی او که حج دی او که سفر دی او که محرم دی او که ربیع الاول دی دا ټول قمر سره تعلق لري سپوږمۍ سره تعلق لري اسلامی کال څنګه جوړ شو پخوا د عربو زمانه کې د جاهلیت زمانه کې د کال یا د کیلنډر څخه تصور نو دا غي وجه دا وا چې غیبا کال کې کمې زیاتې کو میاشت خودول سوی بشک پدې کې سلور د حرمت میاشت وي تیر یو ما دا غي ذکر کړو اغیبا چې کله یو قوم سره د جګړې اراده وا نو محرم میاش به منسوخ کړه بلې میاش ته به کنټرول کړه په دې وجہ کله کله وداغي کال د دوه میاشتو او کله ود شپږشتو میاشتو قران مجید دې ته نسیه وایي انما النسیه زیاده فی الکفر بارکه فغی بحث ته خلزو خودم رواج چې د ستن رواج نه ولدګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې هم د سن رواج نشته دی چې سن 1 هجری سن 2 هجری دا نو د سیدنا ابوبکر صدیق دور خلافت کې نشته او د سیدنا عمر دور خلافت کې یو ځل دا غمه خطا یو تحریر پیش دستاویز او باغې محرم لیکل دی داغه وی چې دا خلکو ته څنګه معلومیږي چې دا د کم کال محرم دی نو په دې وجه هغه د دریو کسانو یو کمیټي جوړ کړه او هغه ته دا کار حواله کو چې تاسو د اسلامی کال ابتدا وکړئ کله نو کو حساب کتاب دا کم چنن مونږ سن هجری وایو دا د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې د رواج نه و هغه چو قتل نو دا 13 هجری وې د هجرت دیار لس کلونه شي وو دولس دولس میاشتې چې شي دیار لس دلا او د هجرت د غام را وخت شو په دې وجه دا فیصله وشولا چې اسلامی کال نیمونګه د هجرت د کال نشورو یعنی کله نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی نو هغه دې لومبنه روز او تسلیم کړی شي دی لومبنه شپه او په هغه حساب باندې د کال او د میاشت تعین وکړي شي د دې بانی د اسلامي کیلنډر بانی سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه ده او دا فیصله مجمعی طور شوی و چې د اسلامي کال ابتدا و د محرم نه دا ولې د محرم نه وای دې وجه دا وا چې دا د مخ کې نه د حرمت په میاشتو کې محرم به معنی محترم الله دې له یو خصوصیت ورکړل زمونږ خلک واقف نه نو دا غي خیال لري چې په دې میاش کې ګنده سیدنا حسین رضی الله عنه شهید کړي شوی دی ظلم چا کړی وسره زیاتې کړی دا غي په بنا غند دې میاش ته عزت حاصل لې دا خرس ته یو واقع شوی دا دا د موسی علی السلام د زمانه نه د ابراهیم علیه السلام د زمانه نه دیتا احترام حاصلو سیدنا موسی علیہ السلام دې ورځ باندې د فرعون نه نجات مونږ له په دې وجه باندې بنی اسرائیل چا چې د نیل نه د فرعون نه نجات مندلو اغیبا روزنی ولا په 10 محرم باندې لسم روزه ته عاشورا وای نهمه ته تاسوعا وای عربي انداز لري دا عاشورا منه لسمه او د هرې میاشتې لسمې ته به عاشورا وي دا جدا ده چې اصطلاح کې د محرم لسمې ورځې ته عاشورا وي څونکه مکه معظمه کې په قریشو کې او دارنګ مشرکینو کې د ابراهیم علیه السلام دین او دارنګ د موسی علیه السلام دین داغه سباز بنیادونه په دې وجه قریش به هم په دغه حالت کې یعنی الله تعالی شرک خټو بشک لیکن پاغه حالت کې هم هغه د 10 محرم روزه ونیوله دا میاش یا پدې کې دا روزه ته د اسلام خصوصیت نه ده مخکې نه روان دومره دا اصول لري چې یو سیز مخکې نه را روان دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته کتلی وی هغه شی غلط دی ویل فرض هغه پرې سره او قوم ته ویلي دا څه مکوي او هغه سیز کې بنیاد خو ټیک دی لیکن خلکو پای کې سلاس په والی دي څه کمې زیاتې کړې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینا غا جهال جنکار هغه بدعات لري کړی او صفاتی دی خو لري چې دا سیس دغه دی او کبل فرض جال جنکار پکې نشتا بدعات پکې نشتا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل عمل کړی قوم ته ویلو کړی خدا 10 محرم په هغه ورځو کې دا کم چې جاهلیت زمانه کې خلق با دې کې روزنی ولا په کې څه بدعت نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په قریش سره مکه معظمه کې د لسم محرم روزنی ولا دا داغي عام عادت او عام سنت ته دې وجه چې کوم واغ صرف دا وا چې الله رب العزت دې ورځې لا احترام ورکړل قدر او عزت یې ورکړو دی د موسی علی السلام د نجات ته ودی دې باره کې چې نور سره روایتونه دي چې ابراهیم علی السلام په دې ورځ د ور نجات مندل او فلانه فلانه دا دروغ وي یو شی چې شریعت کې ثابت نه نو باید چې مسلمانان دا غنه انکار وکړي دغه صحیح حدیث دی چې په دې ورځ موسی علی السلام د فرعون نه نجات مندل غرق نه نجات مونږلو په دې وجه باندې غیوا شکریا ادا کول د الله نوروجه به نیو دا یو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته راغی نو بیا دا غي او عام عادت کم چې د قریش مبارک هم هغه عادت د يهود مبارک هم يهوديان زاړه اهل کتاب دي زاړه علما دي په دې وجه هغه چې کوم عمل کوي د دین په تور او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینه منې کړی شي نه دی الله د طرف نه ناغه کار هغه هم کوي هغه پریدینا او چې کله من راشي د الله د طرف نه بیا نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم با مدینه منوره کې هم روزي نیولې ته 10 محرم روزه وی نیول عادل سم نن شپږم محرم دی او دا عام روزه ده نفل روزه ده دا چا په نوم نه چې ګنه سیدنا حسین په نوم یا سیدنا حسن په نوم دا الله په نوم عبادت خلق د چا په نوم نه دی اسلام کې لري گنجائش هم نه دا روزه کوم حدیث چې مال صحیح بخاری ویل دی هغه دغه دی چې لما دخل النبي صلی الله علیه وسلم المدینه مدینه منوره ته چراغ نو التبیم دا روزه نیول هر کال دومره وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا من کړی شو چې تبا د کتابیانو سره تشابه نه کوي تشابه مشابهت ته وایي ډېره ګرانه مسله ده مشابهت یو شانواله تشابه د غیر مسلم سره جایز نه زمونږ باندې خلک دې لړې لوی یو رواج ورکی بیا که چا پینټ شرټ چولی نه مسلمان نه غني ډېر ګنده نسبتونه کوي هغه ته یا بل فرض نور دای سه حرکات او سکرات هغه غیر مسلم کوي زمونږ خلک هغه ته سپک ګوري خلک یې سپک ګوري د غیرت تقاضا هم ده لیکن په دې کې تشابه کې قسمونه یې یو هغه چې د یو قوم یو عقیده ده دا غي عقیدی د پاره غي څه شعار جو کړل دی شعار ته مون سمبل وایو انګریزي سمبل عقیدی عقیدی لاغي شعار جوړ کی سمبل دی جوړ کی نو که مسلمان هغه خپل کی نو د کافر کی پای مثلا عیسایان سیدنا عیسی علیه السلام باره کې دا عقیده ساتي چې موږ قتل کړل او دا غي وجه دا غس ګنا نه وا بلکې انسانان ټول ګناهګار را روانو هغه زمونږ د طرف نه کفاره شو اوس کومګه څه ګناه کړو نو موږ ته نقصان نه راکړي کفاره د عقیده مقصد ده هغه د پاره هغه صلیب ریډ کراس ته ورته وی هغه یو نخ جوړ کړی او باندې خلک هغه غاړه کې سي دا تشابه شرکی تشابه په دې مسلمان مسلمان نه پاتې کیږي دارنګ اندوال غاړه کې یو څه چې د زنار وي پښتانه ورته زنار وي زنار دی هغه هم د هغې د دین او د مذهب سمبل دی د عقیدې په دې وجه د استعمال و کفري پاتې شو نور اعمال چې غیر مسلم کوي نو ټیک دا مسلمان دی هغه نه کوي مثلا غیر مسلم ګیر اخري نو مسلمان ګیر اخري نو موږ ته کافر ویل شو نه دا اگر چې دا هغه تشابه ده لیکن عقیده کې نه ده عمل کې ده او غیر مناسب موږ دا نه وایو چې سړی دی وکي خدا کې دې تشابه جدا ده د عمل تشابه جدا ده په دې باندې کافر کیږي نه لکه حدیث کې راځي چې من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د یو قوم تشابه وکړه دې دا غي نه دی یعنی مسلمان نه دی محدثین داوی د دې حدیث مقصد د عقیده تشابه ده د عمل نه عمل او غنای بشک لیکن پاره د کافر کیږي نه دینی شعارونه دینی سیمبلز کاغه خپل کی پای کاثر کی پاتې شو داغي عمل خپلول د پای کاثر کی نه البته ګناهګاری او سوال لای چې پینټ شرټ چې کوم دی لباس کې آیا دا داغي شعار دی نه دا خو داغي ضرورت دی هغه داسې علاقو کې اکثر اوسېږي چې هلته کې یخني ډېره زیاته وي دا کولو جامې کوم چې مونږ استعمالو دې کې سړی ډېر زر نه ګرمي یې کې زر ګرمي دارنګ یک انسان چستومی نو په دې وجہ مونږ هغه ته کلی حرام نشو ویلې دا غي وجه دا چې یو سړی یو سیس ته حرام وي په وخت قطعي نس پېښ کی واضح بیان به پیش کړي د الله او د رسول موږ ته مناسب نه ښکاري لیکن دا غي په استعمال سره ګناهګاری نه عام علما زموږ دای خلاف ډیر لګیای عجیب او غریب خبرې کوي قران مجید کې د لباس د پاره یو ځو بنیادونه خودلی دي یو دارې چې واری سوآتکم لباس داسې استعمالوي چې هغه تاسو د شرم ځای پټ کی او بل چې وریشا هغه تاسو ریش وی ریش ریش د مرغو وزرو ته وي عربی کې مرغې باندې وزرې دا غې دوه خې دي یو هغه د موسم نه حفاظت هم کوي او بل دا چې هغه د هغه د حسن جمال په تور استعمالي نو قران د درې خبرې مونږ ته ثابت شوې یو دا چې لباس ساتر پکار دی چې انسان پټ کی بل لا چې هغه د موسم مقابله هم کوي او بل لا چې پای کې سره ډولی ښکاری جمال پکې حسن جمال پکې شریعت دا درې خودل دي د پینټ شرټ نه دی ویلي دا ما جوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر لنګ استعمال کړل نو دا غي د عربو موسم سره تعلق دی عربو کې مسلسل ګرمي په دې وجه حالته مسلسل لنګ استعمال دی شي خو که یو سړی مری کې اوسېږي او د موسم کې وتا هغه ته وایي چې لنګ اچول سنت دي هغه یې تباه کړي غریب او څنګه لنګ دی جامع معاملې کې دومره سختی نه ده پکار کم چې زموږ خلک دی په دې سره نه کاثر کی د هند یو عالم دی ډاکټر ذاکر نایک دا پینټ شرټ خلکو ته ډېر بس کاری بلکې زموږ خلک دا کافر وي حال لای چې بین الاقوامی دنیا کې هغه د اسلام کې خدمت کوي یقینا هغه ستاده پاک وهند علماء نشي ګور ظلم ولګوي خامخا یو مسلمان کافر کوي په دی دوار کې تشابو د عمل خاص کر په عبادتو کې دا الله رسول نه غوښتله چې زه دې داغي پشان ته عبادت وکم هغه دا فرمایل چې کزه راتلون کې کال ژوندې يم لاسو من التاسع زب اور سرا نهم روزم روزنی دا جدا و چې راتلون کې کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې پاتې نشو وفات شو خداغو هغه نظریه یا داغي هغه خبره دې باره کې دا معلومه شوه چې نه هما لسما روزه ساتل پکار زمونږ هر یو سره پیغمبر دی دیو سره یو لسما یو ځای کړ نه همې لرکړه تپوسې وی عالم وی عالم څنګه عالم دی چې هغه پیغمبر خلاف کې لګیا دی اصول لای چې کله موږ یو سیس ته عبادت وایو نا ول الله د رسول نه ثابت دی دا زما په وینا نه ثابت دی دا یو امام یا د مجتهد په وینا نه ثابت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم لسم ویل دي کتا سه کې څوک وی راته چا نیول غواړي نو نن شپږم دی د عربو موږ نه ورځ مخکې لري راغی نو محرم دی دومره دا چې ډېر ورځ باندې ځان غمجن کول یا په ډېر ورځ کوم عام خلک کوي څه خوشحاله کوي بل فرض شیعګانو خلاف څه شی تقسیمي را تقسیمي دا دواړه غیر شرعي دي بس نارمل اوسېږه داسې طریقه باندې ستا جوکاو یو بدعت طرف تم نه عامر وزیری نه هم لسم روزه پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د عاشورې دا یو ورځ روزه انی احتسب علی الله زما د الله نه یقین دی چې دا به مونږ ته د یو کال ګناه معاف کړي به په دې ورځو کې د احترام وجه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی پاتې شو دا چې په دې ورځ سیدنا حسین شهید کړی شوی دی زما په خیال څوک مسلمان بلاسې نه وي چې هغه دې ته جایز وایي لیکن همیشه د پاره خلک تاریخ هغه مات رامات کی خلکو ته وخی سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ هغه سره دوکه کړی شوی هغه د کوفه خلکو غختل دی دې لپاره چې مونږه تا امیر المؤمنین کو هم هغه خلکو هغه وجل دی او زه خو لشم تاریخ طبری کې لیکل دي چې سیدنا حسین کله ونی ویش لاغه یو څو شرطونه ولګول یو شرط دا ویلو چې تاسو ما پرېګ دی چې زه لال شم او خپل لاس د یزید په لاس کې کېږم تاریخ کېشته دی طبری کېشته دی کامل کې شته دی ابن اسیر او تقریبا هر محدث دا قول لیکل دی یعنی زم خپل یزید سره زبیعت کوم یا خو ما دې ته پرې ده اوس وته پوهې چې را نیون کې سوق دي دا خلق نه ده کم چې بدنام کړل دي خلکو دا کوفه خلق دي هغه په دې پوه شوی دی چې دا دوه قوتونه یو ځای کی مسلمانان بیا یو موټی کی دا به زمونږ بنیاد واسي قاتلین د سیدنا حسین از کوفه خلق بیا زم خبره ورته دا کړی و چې ما پرېګ دی چې کم زین زرا غلیم چل دل او درې مې ورته دا کړی و چې مالی اجازه راکې چې زنه یزید لړل شم او نو مدینه منوره ته مکه معظمه ته لړل شم بلکې ما پرې چې لړل شم اسلامي فوج سره او چې کوم ځای کې غیر اسلام د ترقې لپاره جنگي چې اسرو جنگي دا درې شرط یې لیکن هغه خلق دا یو نه منلې قاتلان د سیدنا حسین رضی الله عنه لعنهم الله الله دې پاغي لعنت وکي دا د کوفه خلق دا نور خلک څه بدنام کړل خلک دوار کې تاریخ هغه ځان سره ذهن کې دغه واچوي چې تاریخ اصل دا تاریخ تروړ موړ مکوي یزید باره کې د باز خلکو رجحان دار چې هغه د سیدنا حسین رضی الله عنه نه غوړه غني دا تحریکونه چلیږي د ملک کراچۍ کې دا تحریک چلیږي د خلک دی هغه یزید ته رضی الله عنه وي او دا هغه مقام د سیدنا حسین نه پورته کوي دته مونږه عربی کې ناسبیت وایو دا ناسبیت ده محمود احمد عباسی د دې فتنه بانیو کراچي کې او دا کتابونه په دې باندې سیرت معاویه او یزید بشمیر غندې لګل پښتنو کې دا مرض عام پدې دی چې دا سړی منګور کې کالج کې پروفیسور پات شو نو د علاقو کې هم د خپلې جرسومې خپل شاګردانو کې خوري کړی یزید صحابي نه وي ته تابعی دی او سیدنا حسین رضی الله عنه صحابي دی فرق خلق کوي دومره دا چې حافظ ابن تیمیه رحم الله لیکي چې مونږ یو سړی دې ته نه پریدو چې هغه د یزید په غخ په کیری چې معاویه د خپل نه راخی سیدنا معاویه صحابي دی زمونږ کار صرف دا غره مونږ یزید ته نه خوای نور ته بدوایو بلکې هغه دا فرمایي حافظ ابن تیمیه چې کان ملک من الملوک ایو بادشاہ بادشاہانو کې چې کومې خوبه خامه موجود دي هغه ټول یزید کې موجود دي هغه د سر د وینځلو کوشش مګوي دومره چې قتل سیدنا حسین هغه نه دی کړی هغه جرم دا دی چې د سیدنا حسین رضی الله عنه د قاتلینو هغه بدل نه دی او نه قتل کې شریک نه دی بارکه دا خو تاریخي خبره ده همغه دروازه اهمیت په دې وجه نه تسلیمو چې ګره په دې کې سیدنا حسین شهید کړل شوی دی دا د مخ کې نه د روزه عزت ته الله ورکړل دی دا په دې کې یو جزوی واقع وشو تاسو له الله توفیق درکړي او تاسو زړه کیږي نو تاسو د نهم ذل حج د نهم محرم او د لسم محرم روزه ونیسئ ان شاء الله ډیره فائدہ وږي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم من السائل الله